علو الهمه الکه همت بوچت ساتي ها او سموي همت مردا همت مردا مدد خدا علو الهمه علو الهمه د همت چې دنه اوچتواله القاضي هبت الله ابن صنا اے د زمانه حادثه ما ته تابانه درځم زه هم زره الله سچو مزه زیری کوم نه ته چلو شو بس الله چې دې کوي لا حدثت نفسي ان امد له يدا زخل لتواما چې لا څه تو دوما دې بل راضي زي اوس نه راضي سما یاري کوم نه الله چې دې کوي ابري کړی ورکه په دې ځای پیانه شوي په جهاد کې په جنگونو کې مرګ نشته یا دې ګر په جهاد کې په جنگونو کې مرګ نشتا د دشمن په پریبونو کې مرګ نشتا ابراهیم خلیل الله مونږ له عبرت ته د لمبو پسرو اورونو کې مرګ نشتا د ذکر یا بی نیټه د سرو اورونو پسرو اورونو کې مرګ نشتا او د یعقوب چې د یوسف دیدار نصیب شنو دا پریدی اوبول رس کروټه په خبره پې نه شوي وای پې نه شو ماتي وای وای نه پیژوي کنه مطلب دا چې عزم دی اوچتی کنه عزم د اوبو نه سړي تذکرټه جوړول شي اسه چې دا اوبو برته ور کوم ور دا اوبو نه دي دا به دي ور شي توره پیژنې توره سوان پیژنې سوان سوان څه ته وایي هغه دغه چې په تیرې تیرې د الله بنده توره وای دا توره بدل سوان کم خو کمال الله تعالی او خيارتوب راکو ستاره دي تور نه بدل سوان جوړ کم دا عزم پکاره توقع دو عزم یترک الماء جمرتن وحیلت حلم حلم تترک صیفا مبرادا سوا پیشتی و ازمع ان ابدالی الماء منه زه تګې پاتې کېږم که ښکاره کې ما ته اوبه خپل احسان که زه پېښم چې دا اوبه په ما احسان راړی دی زما ضمیر اخلي څه اخلي څه شی اوبه هم نسکم بیا ولو کان لي نهر نهر المجرة موردا اگر چې نه ورسو هغه ستوري د مجرا مورده چې هغه چمکیږي دا زما نه هیر شي دا او زا زما زید ورتک شي زما بئس الورد المورود که هغه ته ورسم خو چې پیشم چې دا او په ما باندې سان راړي تګي راځم او دا واړو سکم نه دا سه همت ولا سره غریب یم خو دله چا کړم سمې وې وی غریب یم خو دله چا کړم دا لګي به یو غتا ته سوچ وکړه الحمدلله او وی ګوره که په شرح کې پیدا کو جرب بل لري اوسې غتا وسړي نه ولو کان ادراک الهدى بتذلل رأيت الهدى الله اميل الى الاستاذ شیخ القران واقعا تاسو تاریخ نه ګورئ شیخ القران چې پلار مړو او صادری اچولیو مزیدار او هغه صادر چې دنو مولا سبراله او تر تر راغون کو د شیخ القرآن هغه جمله ستایه ده د شیخ څه وی وړي کې لکو وې کدا دیني دا دینه ډومه منظور نه چې دی یتیم نه دي چې صادر غستری کی ولو کان ادراک الهدى بتذلل رأيت الهدى الله اميل الى الهدى دا چې دین بن زما منظور بیان دی وای چې ما وکتل هغه دین کې نو دا خو ډاګوانو دی دا کار کو دا ځای لګي وته وقد من بغیر اصبح الدهر اشرا د مخ کې نه دا خبره ده وقد من قدما الکه په تیر شوی زمانہ کې چې دنا آغا زمانہ علاوه دا زمانہ چې دا بډای ګرځیدلې و سکونه نو دا خلک ټول د بډاګان بډاګان شوی همت پکې نو شیخ القرآن چې رالی و بی بل بفضل اصبح الدار اب لګی لکه په ما سره بلکې په بهتره زما سره دا زمانہ امرود شو امرود امرود پیږي کوتا کا امرد دی دا امرد پیجنی امرد نوجوان الګ ته وای چې لا وخت مختی نه اصل شون ډېر شنو شي غونی دم د امرود پشانی امرود باندې څه شي نه دم چې لا وخت مخت لانی راغلی دا وکړي ته امرد وای دا نه الګ سره ځوان ون نشي مراهق چی ایت امرد وای څه پیلګه مقصد دا دی چې سړی هر څه ګډ وډو خو چې زرا له زما بهتري بلکې زما په بهتره باندې دا زمانہ د ځوان شولا زمانہ څه شولګه ډانډای شو ډانډای همت مې خو کنه همت کوا همت کوا همت پشاړو کندو کې باغونه دي استری او همت کوه همت په غټو غرونو کې نهرونه دي ایستلي او همت کوه همت په دې غرونو کې سرنګونه دي ایستلي ځان نه وایه شی دی هغه کې یو ځای کې دی سکول کتابونو کې چې نه ویلې ډنډای ګرځه دی وی نه ماته نه یادېږي نو کونه ولګي ودی شي یو ځای یا دوا همت علو الهمه راوی شوی ته چې چې ته چې ته یادوم بدی پریدم دینو لګې رهو لګې رهو لګې رهو و انک عبدی یا زمانو و اننی علی الکره مطلب دا رجه تا باندې بشریم نه غواړم خو ان اورا لک سیدا اے زمانی ما تخپل ځان خود لکی چې دستا سیدی ته سره لګي په ما باندې چون نه کوي زوم به لګي همت وکوم خپل دا زبانه حال دی سړي زبانه حال دی وې د زماني نه متاثر کیږي باید زدي مشرین ته چللې وما انا راضن وما انا راضن انني وات اسرا وات اسرا وزه په دې خوشاله نه ما په دې خوشاله نه ما چې زخ پی کیو د خودن کې شمه په لاندې خارې باندې ولی همت زما دور اوچت همت ته لا ترتزل ما ته ګورې دی ما ته ګور کنه لا ترتزل افق مقعدا هغه د اسمان کرانه باندې نه رضا کیږي چې دا د دې مقعد شوی زر دینم بار روان یم لاور استاد خوشبو والا عقیده کمال کړ دې الکه عقیده زمونږ هم د حیات النبی دا خدا ستا تفصیل بیا چې دنه داته چې کوم تفصیل کړه دا تفصیل دینه منو وی فلما خر وی خر پاده کې مستعملی کې چې حیات دنیوي سره حیاتي او سقط پاده کې مستعملی کې چې هغه په حیات دنیوي سره حیات نه وي نو ما تاسو تر دې رد کړو یو ځای کې یاد لري سورت سبا کې دا شعر مې ویلو بس تا چې دلته به څنګه ځای کوي او په خر رالی مصفو کې بس چل کوي تخر الجبال حدا کې بس کوي ولما سقط في ايديهم فلما خر کې معنا کې فلما سقط د خر معنا په سقط سره کوي او زما دلیل شو ورسې دي دی وای اسره اسره برګور برګور وې دا دریاب چپی نه وي وې دا د زما د عطیو زیادت ته وکتل چې زه عطیه کوم د الله په دین لګاوخ کوم د خپل بدن د خپل مال د خپل وخت د خپل ذهن ارسارسو وی په غبطه او په غصه کې دا سمندر رارن دو چپی شروع کړي چې ښا ته چې نن دوره عتی کن زه ولې غلی ناستې ما نو راولګي نو دا چپی وای او چپی وای او غوسه دې چې ما پرې دې چې دې خلکو ته چې دا پټي لاند کماو دا دا چلو کوم دا دا چلو کوم وی اگر باندې پسخیږي راته وی زما دوره عتی چې د نازیاتی شي سبحان الله د شعر په مطلب نه رسیدي اوس وته ګورا وبذل نوالی زادا حتا لقد غدا من الغيظ منه ساكن البحر مزبدا زبد الرابيه المهند علی المفند ولی قلم وی زما قلم دی سړی وی اے پی ان ملی زما په ګوتو کې ان حذسته اے ان وره از خلګو کله چې او خزو چې بھائی آپ پر میں نے دستخط کر دیا خارج کر دیا آپ کو فما ضرنی نما ته ضرر نه راکی الله احز المهندا چې هندستان تور خزو وهزي الیک بجذع خبره پې نه شوي وای نه کنه وې زه چې په قلم سمره کار کوم چې داسې مې ټک ولي کو چې دا خط ورسې پلان کیته بس بیا زما توري خضور ته ضرورت نشته هغه قلم زما هغه دستخط کاپی څه ضرورت دی چې تور خو الګه خبره پیل شي خو چې داسې مې لګو چې بسم الله الرحمن الرحیم ادا روان دي توت ته به خېجواله به چې کار ودی باندې ولی قلم فی انملی ان حززته فما ذرنی الله احز المهند دا سرکاری کسان دی چې سر چرمه کوا دسخط د باندې کی بس کسا ډیوټي میوټي بیا څه ختمه دا څور چې ذکر کړو د سکول استادان دي نه چې پرنسپل لشي ټول سم برابرۍ اواز چې د خدای نه نه دی د خدای یې نشته ولی ویډیو کې راغله سر وې سره لا خرابې سره خرابې اوپر دیکھو اوپر دیکھو کته نه دیکھو څه مطلب اے سړی چې لیکل کوي دا کته دا کاغذ ټر ټر ټر ټر کر کر کر کر کوي کنه کوي دی وی کله چې تاوشي د کاغذ د پاسا اغا راتلل د आवाज ددو زما دا قلم چې زده کوم د اواز کوي فإن الصليل المشربي نو د اغه زلیدون کی توري شلنګار له صدا اغه زما د دې کاغذ باندې د قلم کې خودلو د اواز په مقابله کې صدای بازګشتي انګازي هغه نه پیژني ورګه چې بو الدی بو هو او هو ټپ او ټپ